مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه هغوی به د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې سره چې ولاړو نو د هغه جالو مبارکو نه به لرې ولاړو مخامخ روضې مبارکې ته او درود و سلام به یې ویل یو ځل په زړه کې ورته رالل چې خلک جالو مبارکو ته ډېر نږدې کېږي او ته لرې ولاړ یې، ولې ته شقي او بدبخته یې چې جالو مبارکو ته ډېر نه نږدې کېږې؟ دا خبره په زړه کې راغلله. دې نه پس هغوی فرمایي چې زما په زړه کې د روضې مبارکې د طرف نه داسې یو آواز راغی چې پیغمبر علیه السلام راته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه، چې کوم خلک زما په سنت طریقو باندې عمل کوي نو که زرګونه میله زما نه لرې وي نو هم ما ته نږدې دي او کوم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي مخالف چلیږي نو که دې جالو مبارکو کې دننه هم راننوځي نو زما نه لرې دی. نو د پيغمبر عليه السلام په تعليماتو باندې عمل کولو سره بنده پيغمبر عليه السلام ته نږدې کيږي او د پيغمبر عليه السلام په نږدېکت باندې د دنيا او د آخرت کاميابي ده او د پيغمبر عليه السلام د طريقو نه چې مخالف چليږي نو دی د پيغمبر عليه السلام نه لرې دی او د پيغمبر عليه السلام په لري والي باندې د بنده د دواړو جهانو ناکامي او بدبختي ده څومره چې کيدی شي نو د دين خبرې زده کول، که بنده په خپله نه پوهېږي د چا نه تپوس کول، خو ځان پوهول او په دې باندې عمل کول د هر مسلمان د پاره ضروري دي. د رېګي کلي نه يو بنده دا سوال کوي چې د يو لمانځه نه تر بل لمانځه پورې منځ کې څومره وقفه وي؟ ځکه بعضې خلک وايي چې لا وخت نه دی شوی. او بعضې ځایونو کې اذانونه اورېدلي شوي دي، نو د لمونځونو په وخت کې به څومره وقفه وي؟ دا سوال داسې دی چې د هر لمانځه لپاره وختونه مقرر دي، نو دغه وخت کوم وختونه چې شریعت مقرر کړي دي، نو د هغې اندازه څه ده؟ لازمي دي او د دغه پنځه وخته مونځونو د اوقاتو د تعین دپاره جبرائیل علیه السلام دوه روځې پرله پسې راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته د مانځه وختونه ښودي دي او امامتي یې پخپله هم کړې ده. جبرائیل علیه السلام امامتي کړې ده، پیغمبر علیه السلام ته د مانځه اول او اخر وختونه ښولي دي او بیا یې فرمایلي چې دا اول او اخر د هر مانځه شو او د دې په منځ منځ کې ستا د امت د پاره ټیمونه دي. د سحر د مانځه وخت په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي، ابو هريره رضي الله تعالی عنه روايت دی چې پيغمبر عليه السلام فرمايي چې بيشک د مانځه د اوقاتو د پاره اول او اخر يعنې ابتدا او انتها ده او بيشکه د سحر د مانځه اولنې وخت هغه وخت کې وي چې صبح صادق را وخيجي او اخری وخت یې دا دی چې نور سیره ووایي او صبح صادق دا څه شی دی نو د دې بیان هم په احادیث مبارکو کې راغلی دی چې دا صبح یعنی سبا دوه قسمه دی یو صبح کاذب دی یو صبح صادق دی نو صبح کاذب چې دی نو د مشرق طرف ته د شپې د اسمان په دې لمن کې د لومبړې د لکۍ په شانتې یو رڼا را پورته شي او دغه رڼا د ځمکې نه پورته طرف ته په نظر راځي. د لومبړې لکۍ چې را پورته شي دقه شانتې وي او د ځمکې نه پورته طرف ته راځي. دغه دروغجن سبا د صبح کاذب ورته وایي نو په دغه وخت کې د سبا لمونځ جایز کېږي نه. دغه وخت کې که څوک د تهجد لمونځ کوي نو کېږي او که څوک روژه نیسي او دغه وخت کې پېشمني خوراک کوي نو خوراک کول جایز دي حرام کېږي نه دا لا شپه ده دې نه ډېر وروسته بیا یوه بله رڼا راپورته شي چې هغه د اسمان په دې لمن کې په پلنو باندې وي او دغه رڼا په مزه مزه راپورته کېږي. دغه پپلنو د اسمان په لمنو کې چې رڼا راشي، نو دا صبح صادق دی، دې نه پس د سبا ټېم داخل شو او که څوک روژه نیسي نو خوراک به بند کړي، پېشمنې به بند کړي، صبح صادق شروع شو. نو دا د سحر د لمانځه لپاره بلکل ابتدايي ټېم شو او تر کومې پورې کېږي؟ نو د نور د سیرې پورې د سبا لمونځ قضا نه دی، یعنې د صبح صادق نه ابتدا وشوله او د نور سیرې پورې اخري وخت دی، چې څنګه نور سیره ووایي نو بس د سبا لمونځ قضا شو، یعنې دغه وخت کې که څوک په قاعده ناست دی، د فرضو په قاعده ناست دی او لا سلام یې ګرځولی نه دی او نور سیره وواله نو دقه لمونځ یې ونه شو، اوس په دې کې کوم وخت کې به مونځ کول بهتر وي ابتدا او انتها شریعت وښوله اوس مستحب وقت په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو په رڼا کې دا دی چې د سبا مانځه کې ښه رڼایي وکړئ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر د سبا په لمانځه کې ښه رڼايي وکړئ ځکه چې دې کې ډېر لوی اجر دی. د ګړۍ په حساب باندې نور سيرې ته د نور ختو ته چې نيمه ګېنټه پاتې وي يا پنځه دېرش مېنټه پاتې وي او داسې وخت کې بنده د سهار لمانځه ته ودرېږي نو دا مستحب وقت دی. د سړو لپاره دا وقت مستحب دی او د زنانو لپاره وختي مونځ بهتر دی چې صبح صادق شي د سبا ټیم داخل شو نو د زنانو لپاره د سحر مونځ کول دې کې اجر او ثواب زیات دی یعنې زنانه به د نارینه نه مخکې د سبا مونځ وکړي او سړي دوی به په رڼا کې مونځ کوي. البته چې کوم خلک حج له تلي وي نو په مزدلفه کې دوی د سحر لمونځ به په تیاره کې کوي او نورو اوقاتو کې په رڼا کې افضل دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د احادیثو په رڼا کې مستحب وقت شو دا ماسپخین مانځه د پاره ټیم د هغې طریقه دا ده چې په اواره ځمکه باندې یو نیغ سیخ یا د اوسپنې پیپ یا لرګې به خښ کړې شي او د مغرب د طرف نه چې سوری مشرق طرف ته راتاو شي یعنې زوال وشي نو دقه وخت کې د ماسپښین لمونځ ټیم داخل شو دا یې ابتدا شوله دې نه پس چې د هر یو شي سوری یکچند شي که ګز سیخ ولاړ دی یا ګز لرګی ولاړ دی نو د دغه زوال د سوري نه علاوه ګز سوری نور جوړ شي نو تقه پورې د ماسپښین ټیم دی. د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه دوه شاګردان دي، امام ابو یوسف رحمته الله علیه، امام محمد رحمته الله علیه، د هغوی په نزد باندې یو مثل پورې چې سوری یک چند شي د فیء الزوال نه علاوه، د زوال د سوري نه علاوه، نو ماسپښین ټیم ختم شو. او امام ابو حنیفه رحمته الله علیه وایي چې د یو څیز سوری دوچند شي د زوال د سوري نه علاوه دوچند شي نو تر دقې پورې، د ماسپښین لمونځ کیږي چې دوچن شي نو مازیګر داخل شو دې منځ منځ کې د ماسپښین لمونځ کیږي د هر یو شي سوری چې د زوال نه پس یکچن شي یا دوچن شي نو د صاحبینو په مذهب او د امام صاحب په مذهب باندې د یکچند او د دوچن نه علاوه بیا مازیګر جوړیږي امام شافعي صاحب او زمونږ امام ابو حنیف ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دوه شاګردان د دوی په مذهب د یو شي سوری د سوري د زوال نه علاوه یکچن شي ماسپښین ټیم ختمیږي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په په نیز باندې چې د یو شي سوری دوچن شي نو ماسپښین ختمیږي مازیګر شروع کیږي اوس د ماسپښین د پاره مستحب وخت کم یو دی نو په جمعې کې وختي د ماسپښین لمونځ کول افضل او بهتر دي، مستحب دي، او په اوړي کې لږ تاخیر سره د ماسپښین لمونځ کول افضل او بهتر دي. دا خبره هم پیغمبر علیه السلام احادیثو کې راغلې ده، وایي، ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فیح جهنم. یخوالی او که د ماسپښین په ټیم کې یخوالی د په اوړي کې لږ تاخیر سره چې وشي نو یخوالی راشي ګرمي او پوټې کمه شي فان شدت الحر من فیح جهنم ځکه دا سختوالی د ګرمۍ دا د جهنم د بړاس د وجې نه دی د تاو د وجې نه دی یعنې لږ تاخیر سره په اوړي کې کول مستحب دي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به په یخنۍ کې وختي د ماسپښین لمونځ کوو په ژمي کې او په اوړي کې به لږ تاخیر سره د ماسپښین لمونځ کوو نو ابتدا او انتها هم معلومه شو په منځ کې مستحب وقت هم معلوم شو د مازیګر لمونځ د دې لپاره وقت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې د هر یو شي سورې دوچن شي د زوال د سوري نه علاوه دوچن شي نو مازیګر ټیم شروع شو. د امام شافعي صاحب او د صاحبینو په نیز باندې چې د هر یو شي سوری د زوال نه علاوه یک چند ته ورسیږي نو د هغې نه پس مازیګر شروع شو. دا یې ابتدا شوله او انتها او اخیري وخت د نور ډوبیدو پورې دی. اوس د مازیګر لپاره مستحب ټیم چې دی نو هغه دا دی چې د نور ککوړې لا زیړ شوي نی نو د هغې نه مخکې مخکې کول افضل دي. او چې کله د نور ککوړې زیړوالي شروع کړي او بیا ورته کتي شي او سترګې بریښي نه نو بیا دقه ټیم مکروه دی په دې مکروه ټیم کې د مازیګر لمونځ په کیدو باندې کیږي خو مکروه دی د مازیګر د لمانځه نه وروسته نفل کول مکروه دي البته که چا نه لمونځ قضا شوي وي نو قضا لمونځ د مازیګر نه وروسته کیدی شي. تقریباً د ماښام د بانګ نه یو ګینټه یا پنځه پاوه مخکې د مازیګر لمونځ چې وکړی شی نو دا به مستحب ټیم وی. د ماښام وخت چې څنګه نور ډوب شو نو د نور د ډوبیدو نه د ماښام د لمانځه ابتدایی وقعت شروع شو. د نور د ډوبېدو نه فوراً پس د ماښام د مانځه ټېم شو او اخري ټېم د ماښام چې بیا قضا کېږي نو هغه دا چې د اسمان په لمن کې د نور د ډوبېدو نه وروسته اول سرخي وي بیا دا سرخي ختمه شي نو ورپسې بیا سفېدي، سپین، رنګ شروع شي نو چې کله دغه سپین رنګ هم ختم شي او تور شروع شي تیاره شروع شي مغرب طرف ته نو د ماښام د لمانځه ټیم ختم شو د ماسخوتن ټیم شروع شو دا سرخی یا سفیدی دی دواړو ته په عربی کی شفق وایی نو د شفق د غیبیدو سره د ماښام ټیم ختم شو مستحب ټیم په ماښام کی بلکل ابتدا د اوړی او جمی یو شان چی نور څنګه ډوب شو نو د ماښام لمونځ کول مستحب دی. او اخري ټیم چې بیا قضا کیدل پکې راځي نو هغه د شفق په غایب کیدو باندې دی او د ماسخوتن لمونځ د دې لپاره ټیم د شفق د ډوبیدو نه پس دی دا ابتدا شوله چې ماښام د اسمان په لمنو کې دا سرخي او سفیدي دواړه ختم شي او توروالی را پیدا شي نو د ماسخوتن لمونځ ابتدا وشوله، د ماښام او د ماسخوتن د بانګونو تر منځ د ګړۍ په حساب باندې یوه ګینټه او شل مینټه دا کم از کم دي او یوه ګینټه او پنځه دېرش مینټه زیات نه زیات ټیم دی. د ماښام مونځ بلکل ابتدايي ټیم کې اوړي جمع مستحب دی. د ماسخوتن مونځ د ماښام د بانګ نه د ګړۍ په حساب باندې یو ګنټه شل منټه یا یو ګنټه پنځه دېرش منټه چې تېر شي دا د موسمونو په اختلاف باندې یو ګنټه شل منټه یو ګنټه پنځه دېرش منټه راځي نو چې شفق غایب شي دا سرخي او سفیدي ختمه شي نو د ماسخوتن ابتدايي ټیم شروع شو او انتها د دې د صبح صادق پورې یعنې ټوله شپه د ماسخوتن ټیم دی قضا کېدل پکې نشته دی. البته مستحب وقت د ماسخوتن د پاره دا دی چې د ماښام نه د ګړۍ په حساب باندې د صبح صادق پورې دا ټوله شپه حساب وکړه چې څو ګنټې ده او بیا یې په تین باندې تقسیم کا نو ړومبنی ایک بټه تین حصه یې پورې مستحب وقت د ماسخوتن دی. ړومبنی اکبرتین عیسی چې ختمېدو ته ور قریبه شي نه دقه وخت کې د ماسخوتن مونځ مستحب دی نیمې شپې پورې مونځ د ماسخوتن کول مباح دي څه کراهیت پکې نشته دی د نیمې شپې نه وروسته بیا مکروه دی د صبح صادق پورې که د چا نه ماسخوتن مونځ پاتې شوي دي نو سره د کراهیت کیږي. مستحب وقت پکې اک بټه تین ېسه ړومبنی چې ختمېدو ته قریب شي نو دقه وقت مستحب دی. پیغمبر علیه السلام فرمائی که په امت باندې سختی او تکلیف نه راتلی نو ما به په دوی باندې حکم کړی چې د ماسخوتن لمونځ تاخیر سره کوی او مسواک خامخا استعمالوی. دا وترو دپاره ټیم د ماسخوتن ټیم دی. خو دا وتر د ماسخوتن د فرض لمانځه تابع دي، چې د ماسخوتن د فرض لمانځه نه وروسته تر صبح صادقه پورې وتر کېږي. کوم بنده چې د شپې بېدارېدی شي، نو ده له په کار دي چې د ماسخوتن فرض لمونځ او سنت وکړي او وتر پرېږدي، شپه کې چې دی کله را بېدار شي، نو د تهجد لمونځ به وکړي او د هغې نه وروسته به وتر درې رکعته وکړي. او کوم بنده چې د شپې نشي پاڅیدی نو د ماسخوتن فرض او سنت نه پس وتر دې وکړي. دا ابتدا او انتها د مانځه د وقتونو شوله. اوس دا مسله چې بعضې خلک وایي چې تر څو د سړو جمع نی شوې نو هغې پورې د زنانو مونځ نه کیږي نو دا خبره خطا ده چې ټیم داخل شو نو زنانه په خپل کور کې د مونځونو کار کولی شي بلکې د سحر خو وویلی شو چې د سړو د مانځه نه ډیر مخکې صبح صادق کیدو سره دې زنانه مونځ وکړي نو چې کله ټیم داخل شي د نارینه او د جمع انتظار دې زنانه نه کوي خپل کور کې مونځ دې وکړي. د زنانو مونځ په کور کې ډېر افضل دی، ثواب یې ډېر دی، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما په دې مسجد نبوي کې د مونځ کولو نه زیات ثواب زنانه لپاره په خپل کور کې دی. د جمرود یو بنده دا سوال کوي، ماشوم یا ماشومې له نوم کېښودو کې د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي؟ پيغمبر عليه السلام فرمايي چي چا له الله بچي ورکړ نو خشته نوم دي ورله کيږدي، من ولد له ولد فليحسن اسمه، چا له چي الله بچي ورکړ نو ښکلي نوم دي ورله کيږدي، ښکلي نوم د شريعت مطابق هغه دا دی، چې په هغې کې بندګي ښکاري چې دا بنده دی د الله بنده او دې نوم کې بندګۍ علامې ښکاره کېږي لکه عبدالله د الله بنده عبیدالله د الله بنده ګوټې ورکوټې بنده عبدالرحمن د رحمن بنده نو د الله پاک یو نوم به واخلې او د هغې نه مخکې عبد ولګوه نو دې نه یو نوم جوړ شو لکه عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالرحیم وغیره. د قرآن شریف په اول کې په دې ګته او په ړومبنۍ پاڼه باندې د الله یو کم سل نومونه لیکلي شوي دي. دغه یو کم سل نومونو کې یو نوم خوښ کړه او مخکې ترې عبد ولګوه بس د ماشوم لپاره دا نوم شو عبدالله، عبدالرحمن وغیره. یا د دې نه مخکې فضل لفظ ولګوه د الله د یو نوم راواله مخکې ترې فضل ولګوه لکه فضل الله، فضل الرحمن، فضل الرحیم، فضل کریم وغیره نو یو کم سل نومونه د الله د قرآن شریف په اول کې شته د هغې نه ستاسو د ماشومانو لپاره یو کم سل نومونه یو جوړ شو په عبدالله سره او په فضل الله سره ترې یو کم سل نومونه نور جوړ شو دې نه علاوه د پیغمبرانو نومونه ټول ښکلي دي د هر پیغمبر نوم دا ښکلی دی نو ماشوم د پاره د پیغمبرانو نومونه کیښودل هم جایز دي لکه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس وغیره. جینکو د پاره نوم د پیغمبر علیه السلام د کور د بیبیانو نومونه دا خشته نومونه دي د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او لوریانې لکه عائشه، فاطمه، آمنه، میمونه وغیره. دا صحابياتو نومونه هم په کتابونو کې راغلي دي، هغې کې يو نوم د زنانو لپاره خوښول پکار دي، د کوم نوم په معنا نه پوهېږې يا د هغې معنا غلطه وي هغه نوم مه ږده، چې کله ماشوم وشي نو د يو عالم سره پکې مشوره وکړه چې کوم نومونه کېږدو، کله کله بنده په خپل سوچ باندې يو نوم کېږدي او هغه غلط وي نو غلط نومونه بدلول پکار دي. یو بل بنده تپوس کوي چې زنانه د پاره مقبره ته تلل جایز دي او کنه د زنانو مقبره ته تګ جایز خو دی خو موجوده وخت کې دونه فتنې او فسادونه دي چې د دغه فتنو او فسادونو په وجه باندې علما فرمایي چې زنانه دې مقبره ته نه ځي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به زنانه جومات ته راتلې، مسجد ته، او مسائل به یې هم زده کول، لمونځ به یې هم په جمع کاوه او مسائل به یې هم زده کول. هغه وخت کې د ستر او د پردې اهتمام ډېر و. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته عائشه بي بي رضي الله تعالی عنها هغه فرمايي چې دا موجوده حالت د زنانو که پيغمبر عليه السلام ليدلی وو نو دا زنانه به د مسجد نبوي نه هم منع کړې وې هغه د بزرګۍ په زمانه کې عائشه بي بي که دا حال يې ليدلی وو نو پيغمبر عليه السلام به زنانه د مسجد د راتلو نه منع کړې وې زموږ د موجوده زمانې د حال نه که خبر وې نو خامخا به يې منع کړې وې ځکه حالات د لارو کوڅو خطرناک دي نه پکې زنانه مسجد ته تلی شي او نه پکې مقبرې ته. نو د خارجي مصالحو په وجه باندې زيارت القبور د زنانو د پاره منع دی د هري پور يو بنده د زنانو د ويښتو په باره کې تپوس کوي چې بعضې زنانه ويښته کټ کوي د سر ويښته کټ کوي نو دا به جائز وي او کنه نو د زنانو ویښته کټ کول دا جایز نه دي د سر ویښته کټ کول جایز نه دي بیوټي پالرز د دې څه حیثیت دی چې دا به جایز وي او که نه نو بیوټي پالر زنانه په دې باندې خپل آرایش او زیبایش کوي د زنانو حسن آرایش او زیبایش د دې خو شریعت اجازت کړی دی خو د خپلو شرطونو او د خپلو حدودو په منځ کې. خپل حسن دې برقرار کړي. موجوده وخت کې بيوټي پالرز د دې چې دا کومه پېشه ده نو دې کې څه قباحتونه دي، څه بدۍ پکې دي. بعضې ځايونو کې نارينه دا کار کوي، زنانو له سر سمول نارينه کوي نو يو پردی سړی د پردۍ زنانه په زلفو کې لاس وهي او هغې له وېښته کټ کوي نو دا د شريعت نه هم خلاف ده، د پښتو او د غيرت نه هم خلاف ده، بې حيايي ده. په دې کې د سړو مشابهت راځي، زنانه خپل وېښته په داسې انداز باندې جوړ کړي چې د سړي او د ښځې فرق په کې معلومېږي نه او حدیث مبارک کې راغلي دي چې پېغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی په هغه سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شانتې جوړوي او په هغه ښځو باندې یې لعنت ویلی چې هغه د سړو په شانتې ځان جوړوي کوم سړی چې د ښځو پېښې کوي د ښځو په شان ځان جوړوي په هغه هم لعنت او کومه ښځه چې د سړو په شانتې ځان جوړوي په هغوی باندې هم لعنت ویل شوی دی، نو د زنانو د سر ویښته کټ کول جایز نه دي، پخوانو زنانو چې په کومه طریقه باندې ځان له سر سڼه کوله په کور کې دننه همغه طریقه اوس هم جایز ده په هغې دې کوي دا نوې طریقې باندې دې نه کوي. حیات اباد نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ نه ړواندې ډیر خلک عجامت نه کوي. وی لا قربانی نه ده شوی قربانی پوری منع ده نو د دی په هکله څه حکم دی نو په احادیثو مبارکو کی راغلی دی چی کله د ذی الحجی میاش را اوخیجی د لوی اختر میاش را اوخیجی او کوم بنده د قربانی اراده کړی وی نو دی دی نوکونه او ویښته نه اخلی. چې د قربانۍ اراده یې وي نو نوکونه او وېښته دې نه اخلي. دا یو حدیث مبارک کې دا خبره راغلې ده او دې کې فایده شته. د حج ایام وي او حاجیان احرام تړلي وي نو د احرام په حالت کې په دې حاجیانو باندې دا پابندي وي چې دوی به نوکونه او وېښته نه کټ کوي. دا خو د مکې مکرمې د حاجیانو طریقه شوله، اوس په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د دغه حاجیانو سره مشابهت وکړي، دوی نوکونه او وېښته وا نخلي، نو دوی له هغه ثواب الله ورکوي کوم چې په مکه مکرمه کې د حج احرام تړونکي حاجیانو ته ورکوي، نو دوی به دا عام مسلمانان چې قرباني کول غواړي، نو د ذی الحجې د میاشتې ختو نه پس قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښتې دې نه اخلي یوه مستحب طریقه ده ثواب پکې شته البته کومو خلکو چې نوکونه او ویښته دومره غټ شوي وي چې ذلحجه راغلله او د دوی څلوېښت ورځې پوره شوي چې نوکونه ویښتې نه دي اغشتې دا خلک نوکونه او ویښته اغشتې شي ځکه چې له څلوېښتو ورځو نه وروسته نوکونه او ویښته ساتل ګناه ده. په دوکاندارۍ کې د یو څیز قیمت یو په درې دا څنګه دی چې یو څیز په روپۍ واخیستې شو په درې روپۍ خرڅوي دا به جایز وي او کنه د ګټې لپاره د په شریعت کې حد مقرر نه دی البته د بازار چې کوم عام نرخونه دي د هغې نه زیات وصولول او د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل جایز نه دي. ګرانو محترمو اوریدونکو دا د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د ایک دو تین چار نه پس دا پنځم نمبر کیسټ د پرچو تاسو اورئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس باره. د جمرود غونډۍ کلي نه یو بنده سوال کوي چې د منافق انسان علامې څه څه دي؟ نو یو حدیث مبارک کې راغلي چې د منافق علامې درې دي. یو دا چې کله خبره کوي نو دروغ وایي. دویم دا چې کله وعده وکړي نو وعده خلافي کوي، پوره کوي یې نه. او درېمه علامه دا ده چې امانت ورسره کېښودې شو نو خیانت پکې کوي او بل حدیث کې څلورمه خبره هم راغلې ده یو علامه چې کله دې چا سره جنګ جګړه کوي نو دې پکې کنځل کوي بل یو بنده سوال کوي چې زنانه لپاره پرده څومره ضروري ده د یو زنانه چې د کوم نارینه سره نکاح کېدی شي. نو د هغه نارینه نه پرده کول، ستر کول، فرض دي او د چا سره چې نکاح نه کېږي لکه رور، رواره، پلار، تره، ماما، خوريې وغيره دې سره نکاح نه کېدي نه ستر نشته دی او چې چا سره نکاح کېدی شي نو د هغوی نه به ستر کوي دا هغوی نه هم ستر دی چې د خور يې ورسره وي، نو که دغه خور مړه شي يا دغې خور ته طلاق ورکړي شي نو د دغې اوښي د دې زنانه سره بيا نکاح کيږي نو د اوښي نم ستر په کار دی د ليور نم ستر په کار دی د تره زوی د ماما زوی د ترور زوی د دي نم ستر دی. بل یو بنده د وزیر ډنډ کلي، جمرود، تپوس کوي چې د زوال په وخت کې لمونځ نه کیږي نو د قرآن شریف تلاوت کیدی شي او کنه په مکروه وخت کې مونځ مکروه دی نو په دغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت یا نور ذکر کول جایز دي مکروه نه دي باړې نه بل یو بنده سوال کړی دی چې په غوسه د قابو ساتلو طریقه څه ده نو دا غوسه هر بنده له ورځي. انسان له به خامخا غوسه ورځي مولانا زکریا صاحب لیکلي دي کوم انسان له چې غوسه نه ورځي نو دا انسان خر دی خو د دې غوسې نه پس که بیا ترې څوک معافي غواړي او دی ورته معافي نه کوي نو بیا دا بنده شیطان دی یعنې غوسه خامخا انسان له راځي خو دا غوسه به بیا قابو کې هم که یو بنده ته ته غوسه یې او هغه درنه معافي غواړي نو معافي به ورته کې هم. دا یو تریخ ګوټ دی او د دې په تېرولو باندې ډېر لوی اجر او ثواب دی. که غوسه چا له ورشي نو دغه وخت کې د دې ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دې اعوذ بالله سره شیطان تښتي، دا غوسه چې راشي نو د دې بنده دا غوږونه سره شي دې وینه کې یو قسم جوش او ګرمي را پیدا شي او شیطان د اوره دی دا د اور اثر دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ووې نو دا شیطاني اثر دا غوسه دا تاو دا به دې سره ختم شي او یو علاج یې دا هم دی چې دغه وخت کې یخې اوبه دې بنده اوسکي ژبه دې بند کړي ځان نه دې ګونګا جوړ کړي یخې اوبه دې اوسکي. غوسه به سړه شي که دی ولاړ وي نو دی دې کېني ځکه دا اور دی په بره زور کوي شیطان په بره زور کوي ته په ښکته زور وکړه د ولاړې په ځای کېنه که ناست دی نو څمله او په احادیثو کې یو بل علاج دا هم راغلی دی چې بنده دې اودس چاره دام وکړي نو دې سره به هم غوسه قلاره شي. یو بنده تپوس کوي چې یو انسان په بینک کې سیکوریکټي ګارډ ډیوټي کوي هلته خوراک څکاک کوي تنخواه اخلي نو په دده باره کې د شريعت څه حکم دی په بانکونو کې د سود کاروبار وي نو د سود د کاروبار په وجه باندې دا ملازمت حرام دی البته دا بنده د نورې حلال نوکرۍ کوشش دې کوي چې کله ورته حلاله نوکري ملو شي نو دا نوکري دې پريږدي بل يو بنده د اديزو کلي تپوس کوي چې کله یو غیر مسلم د مسلمانۍ په دایره کې داخلیږي نو د ده لپاره څه په کار دي؟ یو غیر مسلم چې په کوم زړه عقیده باندې وي نو د هغې عقیدې نه به توبه وباسي، مثال په طور باندې یهودي وي یا عیسايي وي نو یهودیت او عیسایت د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په وخت کې خو یو صحیح دین و، خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته شریعت اسلامي راوړ نو دغه یهودیت او عیسایت منسوخ شو نو دا بنده چې مخکې یهودي یا عیسایي و نو دی به ووایي چې ما د یهودیت او د عیسایت نه توبه وویستله او زه د اسلام حکمونه منم. یا یو بنده مخکې آتش پرست د اور عبادت ګذار و نو د هغې نه چې توبه وباسي ووایي به چې اور مخلوق دی خالق نه دی او تر اوسه چې ما د اور کوم عبادت کړي زه د هغې نه توبه وباسم الله نه معافي غواړم یا داسې بل مذهب و نو د هغې مذهبونو نه به توبه وباسي او د اسلامي عقیدې اقرار به وکړي چې الله یو دی الله تعالی یو دی شریک نه لري. په ذات کې په صفاتو کې وسره هېڅ څوک هم شريک نشته دی. محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی. قرآن پاک د الله تعالی يو حق کتاب دی، د مخلوق د هدايت لپاره الله رالېږلی دی. فرشتې نوراني مخلوق دی، د الله د حکم خلاف ورزي چرې هم نه کوي. په دنيا کې چې څه کېږي نو په ازل کې د دې لیکل الله پاک کړي دي نو په تقدیر باندې به ایمان راوړي پس د مرګ نه جمدون حق دی جنت شته دوزخ شته مؤمنانو ته د نیکو اعمالو د برکته به الله د جنت لازوال نعمتونه ورکوي او کافرانو ته د هغوی د کفر په وجه به د دوزخ عذابونه ورکوي جنت دوزخ وغیره په دې باندې به ایمان راوړي ایمان مجمل ایمان مفصل د هغې اقرار به وکړي دې نه پس مونځ روژه حج زکات په دې باندې به ځان پوهیي او په هغې باندې به عمل کوي اسلامي احکام پانچ بناء اسلام باندې به ایمان هم راوړي او عمل کول به شروع کړي د دین زده کړه به کوي. یو بنده دا تپوس کوي چې دا بچي چاته الله پاک ورکړي وي نو د دې بچو تربیت او پرورش د دې ذمه واري په مور ده که په پلار ده او ذمه واري څومره ده د بچي د الله پاک یو نعمت دی چې الله چا له بچي ورکړي وي نو د الله د طرف نه دا یو نعمت ورکړې شوي دي که الک وي او که جینې دواړه نعمت دی. پیغمبر علیه السلام فرمائی چی بچی د جنت د باغ ګلونه دی څنګه چی د جنت د باغ ګلونو لیدو باندی بنده خوشحالیږی نو همدقه شانتی چی بنده دا خپل بچی ووینی نو په دوی باندی هم زړه خوشحالیږی اوس ددی نعمت قدر دا دی شکریه یې دا ده چی ددی بچو د شریعت مطابق پرورش وشي نو دا پرورش او تربیت به مور هم کوي او پلار به هم کوي د دواړو ذمه واري ده څومره وخت چې ماشوم د مور سره وي نو مور به پرورش کوي تربیت به کوي او څومره وخت چې د پلار سره وي نو پلار به د هغه وخت مناسب پرورش او تربیت کوي د ماشومانو پرورش او تربیت ته دې ډیر خیال ساتل پکار دي ځکه چې ماشومان په ماشوموالي کښې کوم عادت واخلي ښه وي يا بد نو بيا ټول عمر کښې دغه عادت د دوي نه وځي نه ماشوموالي کښې د خپل بچي پرورش او تربيت د يو دينداره ښځې په پيو باندې کول پکار دي که دی خپلی مور سره پی وی خو هغه به کوي که خپله مور سره پی فرض که نه وو نو یو دینداره زنانه د هغې پی به ورکولی شي ځکه چې د دی پیو هم په دی ماشوم باندی اثر وي نو که دیندارې زنانه پی ورکړل نو د دی اثر به داوي چې دا ماشوم به دینداره شي او که یو بدکرداره زنانه وله پی ورکړي نو دا ماشوم به بدکرداره شي. یو خبره دام ذهن کې ساتل پکار دي چې ماشومان هسې بې څه یرول نه دي پکار په ماشوموالي کې ماشوم به یرئ نه چې بو دی او بلا ده او پیری دی یا سپی دې خوري او زمری دې خوري ماشوم دغه وخت کې هیڅ هم نه پیژني خو د ده یرول پکار نه دي ځکه چې دغه وخت نه دا ماشوم بیا د بزدله شي د کمزورې زړه خاوند شي په لږ لږ څه باندې یې زړه خویږي او یریږي. ماشوم له چې خوراک ورکول شي نو د هغې لپاره وختونه مقرر کول پکار دي نو ټایم ټیبل باندې د اوقاتو مناسبت باندې چې کوم خوراک ورکیږي نو دا ماشوم به صحت مند وي دا به تندرست وي او که بې ټیمه بې ټیمه خوراکونه ورکیږي نو د ده معده خرابیږي او په صحت باندې به یې اثر غورځیږي ماشوم صفا سوتره ساتل پکار دي. په دې یې صحت به ښه وي او د ماشوم ډېر ډول ډال او سینګار په کار نه دی. که ماشوم هلک وي نو سر ورله خریل په کار دي، په سر وېښته ساتل مناسب نه دي او که بچې جینۍ وي نو تر څو چې په ستر شوي نه وي نو دېله کالې جوړول او کالي ورکول مناسب نه دي. ځکه چې پسه ترني ماشومه او کالي ورته اچولي شوي وي نو دې ته خطره ده د دې کالو د وجې نه ورته څوک نقصان ونه رسوي او بله خطره دا ده چې د بچپن نه د کالو شوق یې په زړه کې راشي نو دا هم ښه نه ده یو بل ادب او پرورش طریقه دا ده چې د دې ماشومانو په لاس باندې غریبانانو ته خیر خیرات ورکول پکار دي په دې کې د ماشوموالي نه د بچو په دې ذهن کې سخاوت راشي دا رنګ خپل وروڼو خویندو باندې خوراک څیز تقسیمول په دوی هم په کار دي چې د سخاوت عادت یې راشي خو خپل څیز مور پلار به ماشوم له ورکړي چې دا په دې نورو وروڼو خویندو باندې تقسیم کړه دا نه چې د ماشوم حصه هغه ته وایې چې دا ورکه د ماشوم حصه مال بل چا له ورکول مناسب نه دي. د ماشوم په مخ کې د ډېر خوراک مذمت پکار جې ډېر خوراکونه ښه نه دي خو د چا نوم به نه اغشتې شي چې فلانې ډېر خوراک کوي اغسې مه جوړېږه فلانې ډېر د چا نوم اغشتل نه دا غیبت دی خو د ډېر خوراک نه ماشوم منې کول پکار دي داسې ویل پکار دي چې ډېر خوراک خو دا ځناور کوي دا غویان ډېر خوراک کوي مونږ خو انسانان یو مونږ به ډېر خوراک نه کوو. د جامې په باره کې دا خبره ده چې ماشوم ته د سپینې جامې رغبت او مینه په زړه کې پیدا کول پکار دي. رنګینه جامې د دې نه د ماشوم نفرت پیدا کول پکار دي. او داسې ویل پکار دي چې ته خو هلک یې، رنګینه جامې خو د جینکو وي، او ماشاءالله ته خو هلک یې، ته به سړی جوړېږې، نو سپینې جامې اغونده. سپینې جامې د پیغمبر علیه السلام خوښې دي، خپله هم اغوندی، خپلو مړو ته یې کفن لم ورکوی. که جینۍ وي. نو د ډېرو تکلفاتو نه منع کول پکار دي، دا عادت ورله نه دی ښه. هلک یا جینۍ دواړه که په ضد باندې راشي نو دا ضد یې پوره کول نه دي ښه، دې باندې مزاج خرابېږي او ماشومان د ډېرو چغو او په زوره زوره خبرو نه هم منع کول پکار دي، خاص کر که جینۍ وي نو په چغو وهلو باندې ورټه دا عادت یې جوړ نه شي، که دا عادت یې جوړ شو نو بیا رستو به وطن نقصان وی بل ماشومانو له لیکل لوستل او د تعلیم رغبت ورکول پکار دی داسی خلکو سره دی کینی چی هغوی ښه عاداتو واله وی لیکلو لوستلو واله وی د تیښتی واله دی نه جوړیږی چی د لیکلو د لوستلو او د سبق ویلو نه تیښته کوي ماشومانو له د خرابو اخلاقو نه نفرت پیدا کول پکار دي چې هر ماشوم د خرابو اخلاقو نه نفرت وکړي لکه غوسه بې ځایه دې نه کوي، دروغ دې نه وایي، چا ته دې پسخېږي نه، چغلي دې نه کوي، دا عادتونه خراب دي نو ماشوم له د دې نه نفرت پیدا کول پکار دي. بې ځایه خندا، ډېره ډېره خندا، چا ته دوکه ورکول، د دې نه ماشوم له نفرت پیدا کول پکار دي. که ماشوم. څه شی مات کی یی څوک ووهل نو داسی مناسب سزا ورله ورکول پکار چی بیا به داسی نه کی دغه وخت کی ماشوم سره ډیره بی ځایه مینه چی وکړی شی نو دا ماشوم روان شی بیا نور روانی کوي ماشومان دی وختی پاسی د وختی پاسیدو عادت جوړول پکار دی او وختی اوده کیدل دی نه کوي. چې کله ماشوم د اوو کالو شي نو دې دې په مانځه اودرولي شي چې د مانځه عادت واخلي او که مدرسې ته دتلو قابل شي نو مدرسې ته دې روان کړي شي اول قیده سفاره قران شریف دې ورسره اوویلي شي بیا نورې مسلې څومره چې ممکن وي کیدی شي نو د دینداره استاذ نه دې سبق اووایي. او سبق له نه تلو کې د دې ماشوم رعایت نه دی پکار بلکې لېږل پکار دي که دی نه ځي نو هم په نرمۍ نرمۍ باندې سبق له لېږل پکار دي کله کله ماشوم ته د دینداره خلکو حکایتونه او قصې بیانول پکار دي چې دی هم دیندار شي او داسې کتابونو کتونه دې منع کړی شي چې په هغې کې د عشق او د محبت خبرې وي بېهوده قصې او غزلې وي داسې کتابونه ور مخکې کول پکار دي چې په هغې کې د دين او د دنيا د دواړو خير وي. چې د سبق نه واپس راشي نو لږ ساعت د لوبو اجازت ورکول پکار دي چې په طبيعت يې بوج رانشي. خو داسې لوبې دې کوي چې په هغې کې ګناه نه وي، په هغې کې خوږېدل نه وي. فضول ګانې بجانې څيزونو نه منع کول پکار دي. او ډېر د لوبو د کېل تماشې عادت دې نه اخلي. ماشومانو ته داسې هنر ښول پکار دي چې به وقت ضرورت په هغې باندې څه لږه غوندې ګټه هم کېږي چې بل ته محتاج نه وي او جینکو ته لږ غوندې لیکل لوستل چې په هغې باندې د کور حساب کتاب کېږي دا پکار دي وړو ته دا عادت ورکول پکار دي چې خپل کار په خپل لاس باندې کوی ځان نه به داسې شل ګوډ نه جوړوي. ځان ته دې بستره، کټ بستره، په خپله باندې سم کړي. خپلې جامې په خپله سمبالول دا عادت ورله هم په کار دی. جینکو ته د کپړې د ګنډلو وغیره چل خول هم په کار دي او داسې لږ لږ د پخلي چل ورته هم خول په کار دي. هلک یا جینۍ که داسې څه ښکلی کار وکړي نو مور پلار له پکار دي چې په هغې ښه شاباسې ورکړي او مینه ورسره وکړي، که مناسب وي نو لږ غوندې انعام دې هم ورکړي چې حوصله افزايي يې وشي. مور له پکار دي چې ماشوم د پلار نه ايري چې که نه څه غلط کار دې وکړ نو ګورې پلار به دې راشي، پلار به دې خفه شي، پلار به دې ووهي نو د پلار نه دې ايري. او پټ پټ کارونه دې نه کوي که نا نا ناروا کار وي نو د هغې نه د پټ کولو نه دې هم منع کړې شي او که جائز او ښه کار وي نو ورته ووایه چې دا ښکاره کوه پټ پټ کارونه مه کوه د همت بعضې کارونه دې هم ورته ور مخکې کړئ خو داسې چې په صحت باندې بد اثر نه غورځوي ماشوم له د عاجزۍ اختيارولو عادت پکار دی چې مور پلار په دوی کې د عاجزۍ عادت پيدا کړي، د لويۍ او د تکبر نه يې وساتي. په دې طريقه باندې چې تربيت او پرورش وشي نو ان شاء الله دا ماشوم به د دين تابعدار جوړ شي. يو بنده د نوښار تپوس کوي چې مرده ته ثواب په کومو طريقو باندې رسيږي؟ یو مړی شوی وی هغه ته به ثواب د پاره څه کول پکار وی کم بندیان چه د دنیا نه رخصت شی نو د جمدو خلکو د طرف نه تحفه دا ده چه د دین د ثواب کارونه په خپله باندی وکی او د هغی ثواب دی مړو ته ور وبخی یو صحابی پیغمبر علیه السلام خدمت کی حاضر شو او عرض یی وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار وفات شوي دي، د وفات نه وروسته د هغوی سره د ښکلې سلوک څه طریقه شته چې زه یې اختیار کړم؟ نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې او د هغوی لپاره دعا او استغفار کوه، که چېرې مور پلار څه وصیت کړي وي هغه نافذ کړه، عمل پرې وکړه. او د دې مور پلار چې کوم متعلقین دي رشته دار او دوستان دي هغوی سره صله رحمي وکړه د مور پلار د دوستانو قدر عزت کوه یو بل حدیث مبارک کې راغلي دي چې یو سړي چې مور پلار یې وفات شوي او دی په زندګۍ کې د هغوی نافرمان و د هغوی د وفات نه وروسته د هغوی دپاره د دعا او د استغفار حکم ورته پیغمبر علیه السلام کړی دی دومره دعا او استغفار دې مور پلار ته وکړه چې دا مور پلار خوشاله شي او په قبر کې هغوی رضا شي نو دا بچې به د الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار ولیکل شي یو بل حدیث کې دي چې پیغمبر علیه السلام ته یو سړي عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور وفات شوې ده نو د هغې د طرف نه صدقه کولی شم، هغې ته به فایده ورسیږي، نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې او خامخا، نو دغه سړی وایي چې زما سره یو باغ دی او تا ګواه کوم چې ما دغه باغ د خپلې مور د طرف نه صدقه کړ. د ایصال ثواب حقیقت دا دی چې کوم یو نیک عمل بنده په خپله کوي نو د دغه عمل کولو نه مخکې دې نیت وکړي چې د دې کوم ثواب الله ماله راکوي نو ما دې فلاني مرده ته وربخښلي دي که هغه مور پلار وي او که بل بنده وي دا رنګ که یو نیک عمل وکړي نو د هغې نه پس هم نیت کولی شي چې ما کوم نیک عمل وکړ نو یا الله د دې ثواب دې فلاني بنده ته ورسوي که په زبان باندې دعا وکړي نو ډیره ښه ده. نو د نيک عمل اجر او ثواب دې بنده ته ملاويږي نو دې وائي چې زما له طرف نه فلاني مرده ته ما بخښلی دی يا الله ثواب ور ورسوه. نفلي مونځ، نفلي روژه، نفلي صدقه، نفلي حج، نفلي قرباني او دعا، استغفار، ذکر، تسبيح، درود شريف، د قرآن شريف تلاوت دا چې بنده وکړي نو د دې ثواب خپلو مردګانو ته چې وبخښي هغوی ټولو ته ردیځ ثواب رسیږي. د قربانۍ په ورځو کې که یو بنده سره ګنجایش وي نو ځان له چې قرباني کوي نو خپل مور پلار له او داسې نور مشران د هغوی د پاره دې هم قرباني وکړي. ډیر بزرګان داسې دي چې هغوی ځان له قرباني کوي نو د پیغمبر علیه السلام د طرف نه هم قرباني کوي. نو دقه رنګ نفل لمونځ روژه د دې ثواب د مردګانو ته رسیږي. د خپل مور پلار له او نورو مشرانو د پاره نفلي حج که څوک کوي عمره کوي د دې هم ثواب رسيږي خو زمونږ عام طور باندې خلک د مړي نه پس دوه درې ورځې خو جړان ګلا اوکي دعاګانو ته کيدي هغې نه پس بيا ترې نه خپل مړی اير شي چرې هم په دعا کښې نه يادي د هغې د ايصال ثواب د پاره څه کوي نه نو دا بې مروتي ده. مړی چې په قبر کې پروت وي، د ده مثال په احادیثو کې داسې راغلی دی، لکه په یو دریاب کې چې بنده ډوب دی، هر طرف ته ګوري چې څوک به راله لاس راکړي چې دې دریاب نه مې را وباسي، نو دقه شانتې دا مړی د جمدو دعاګانو ته او د ایصال ثواب په تمه باندې انتظار کوي. نو چې کله د یو جمدي بنده له طرف نه څه خیر خیرات، صدقه، نفلي عبادات وکړي شي او دې مړي ته ور وبخښلي شي، هغه مړی پرې دومره خوشحالېږي چې څومره د دنیا دا ټول مال او دولت ورکړې په هغې په زندګۍ کې بنده خوشحالېده د هغې نه زیات په دې ثوابونو باندې خوشحالېږي. په صدقاتو کې افضل صدقه چې میت ته وربخښلي کېږي هغه صدقه جاریه ده، مثلاً د مړي د ایصال ثواب لپاره چرته ضرورت وی بنده کوی اوکنی او خلک د هغی اوبه سکی استعمالی یی نو د دی اوبو ثواب دی مړی ته رسی دا صدقه جاریه ده یا چرته کی جومات جوړیږی هغی کی د وس مناسب کار وکی نو دا هم صدقه جاریه ده ثواب دی خپلو مردګانو ته وبخی یا دینی مدرسه یا چرته د دین یو کتاب وقف کی قران شریف واخلی یا نور د دین کتابونه واخلی او هغه وقف کړي د الله په نوم او ثواب يې خپل مرده ته وبخښي حضرت سعد رضي الله تعالی عنه د پيغمبر عليه السلام خدمت کې حاضر شو او وایي زما مور وفات شوې ده هغې وصيت کړی نه دی نو زما خيال دی که چېرې هغې ته موقع ورکړې شوې وه مړه شوې نه وه نو هغې به خامخا څه وصیت کړو بې وصیته لاړه د هغې د طرف نه که زه صدقه وکړم نو هغې ته به ثواب ورسېږي پېغمبر عليه السلام وېل او وې څه صدقه وکړم نو پېغمبر عليه السلام ورته وې اوبه بهترې دي دغه وخت په مدينه منوره کې اوبه کمې وو نو سعد رضي الله تعالی عنه يو کوي وکنېست وې هذه لأم سعد دا د سعد د مور د ايصال ثواب دپاره دی. ایثار ثواب په سلسله کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مړي د ثواب د پاره کوم کار وکړي شي نو دا به خالص د الله د رضا د پاره وي دې کې ریاکاري به غرض نه وي اجرت او معاوضه به پکې مقصد نه وي نو په دې طریقه باندې چې کوم خیر خیرات وکړي شي نفلي صدقات وي نفل تلاوت نفل لمونځ وي روژه وي نفل عمره یا حج وي. تلاوت وي درود شريف وغيره نو دا ثواب دی خپلو مردګانو ته چې ور وبخښي نو ان شاء الله ثواب به ورسيږي داسې نه چې ديګونه پاخه کړي شي هغه خو خلکو ته وښولي شو د الله رضا په هغې کې کمه ده داسې پټ پټ صدقات کول پکار دي چې يو لاس نه بل لاس خبر نه شي او خپل مور پلار او نورو مردګانو ته ثواب ورسيږي. هر نېک کار چې وکړي شي نو د هغې نه پس چې دعا وکړي شي چې خدايه ددې ثواب ما خپل مور پلار ته بخښلي دی يا پېغمبر عليه السلام ته هم بخښلي دی يا د پېغمبر عليه السلام ټول امت ته هم وربخښلي دی کله کله قبرستان ته تلل هم پکار دي او دا مقبره کې د قرآن پاک څومره تلاوت چې بنده کولي شي نو هغه دې ټول قبرستان والا ته وبخښي، د دې جمدي لپاره هم ډېر لوی اجر او ثواب دی او د مړو لپاره هم. بل یو بنده سوال کوي چې توبه څه شی دی؟ یو بنده چې د ګناه کار کړي وي، د شریعت مخالف وي او کار یې کړي نو په هغې باندې الله پاک خفه او ناراضه شي. اوس دا بنده پوه شوی نه دی او د ګناه کار یې کړی نو لږ وخت پس دی پوه شو چې دا خو ما غلطی کړی دی نو دی په دی خپل کړی کار باندی ښپیمانه شی او دی بیا الله پاک ته سوال کوي چې دا ما کوم کار کړی زه په دی پوه شوی نه یم زه د دی معافی غواړم اوس هم دا کار بیا نه کوم او آینده به هم بیا دا کار نه کوم نو دی ته توبه وایی. نو تېر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې ښپېمانتيا، خو موجوده وخت کې د ګناه دا کار پرېښودل او آينده، راتلونکي، وخت کې د ګناه نه کولو کلکه اراده دې ته توبه وي. که د بنده حق وي نو دغه بنده ته دغه خپل حق رسول هم د توبې يو جز دی او که حق رسېدی نه شي، ممکن نه وي، نو د هغه بنده نه معافي غوستل په کار دي. او که دا حق د الله وي نو چې قابل د ادايګۍ وي نو ادا دې کړي شي کني هسې دې د الله نه معافي وغوستي شي. بل يو بنده د باړې ادا سوال کوي چې يو بنده د زکات د پاره په کور کې پيسې ايښي دي بد قسمتۍ نه غله راغلل او نور سامان يې وړه هغه د زکات پيسې يې هم يوړلې په دې صورت کې زکات ادا شو که اونه شو مثال په طور باندی سړی سره څلوېښت زر روپی وی نو د هغی نه زر روپی زکات کیږی دغه زر روپی جدا پرتی دی او غلا چه کیدله غلا کی دغه زر روپی لاړلی نو دغه زر روپی لاړلی دی زر روپو کی پنځه ویشت روپی زکات دی نو دغه زرو کې د دغه پنځه ویشتو روپو غاړه دې خلاصه شوله او کومې یو کم څلوېښت زره روپۍ چې پاتې د هغې زکات او نه شو. کومې پیسې چې غلا کې لاړې هغه او د هغې زکات او شو. یعنې د دغه زرو روپو هغه پنځه ویشت روپۍ زکات ادا شو. یو کم څلوېښت زره چې پاتې د هغې زکات به بیا ورکوي. د عزیزو کلي نه یو بنده تپوس کوي چې زنانه وېښته ږمنځ کړي نو په ږمنځ کې وېښته راجمع شي د سر نه وځي نو دغه وېښته دې سره به څه کوي نو نارینه وي که زنانه وي د دوی وېښته او نوکونه چې کټ کړي شي نو داسې یو پاک ځای کې دفن کول پکار دي. په پلیت ځای کې غورځول نه دي پکار، ګندګۍ او پلیتۍ کې چې کوم ویښته او نوکونه وغورځول شي دې نه پس د دې بنده په زړه کې د وسوسې بیماري راځي نو پاک ځای کې دفن کول پکار دي بې ځایه په پلیت ځای کې د غورځولو نه بچ کیدل پکار دي. الله الرحمن الرحیم. د پيغمبر عليه السلام تعليمات د امت دپاره د دواړو جهانو د کاميابۍ ذريعه ده. پيغمبر عليه السلام چې د الله پاک د طرف نه کوم دين او کوم شريعت راوړی دی تر قيامته چې څومره مسئلې پيښيږي نو د هغې ټولو حل په احاديثو د پيغمبر عليه السلام کې په عمل او په قول د پيغمبر عليه السلام کې موجود دی. دغه سنت طریقې دي.